يأمرون بالمعروف يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون دان نهم رکو شروع شوا د کان فی ما قبل بیان المنافقین ببیان نسب عینهم وبیان عاقبتهم مخکې بیانو د منافقینو بیان د نسب العین د منافقین ته مخلصین وبذكرها تتبين الاشياء وهاونا اذن كذلك چلته هم بیان د منافقینو دی بیان د نسب العین د منافقینو دی او بیان د مخلصینو دی او بیان د نسب العین د مخلصینو د تیرو کو خلاصہ بیان نسب العين للمنافقين بیان د نسب العين د منافقین او بیان عقوبتهم بیان د عذاب ورضوان من الله اکبر من كل شيء دا الله رضا کلا دا لوی د دهر شي والتذکیر بما بعد الموت وبأيام الله تعالی پند په ما بعد الموت سره او په حوادث او عقوبات دنیوي او د الله والا کر احد بالمال والاولاد یو تن په مال او اولاد نه غاوي رسیږي لکه دې کې بغاوي رسیږي فإنها فانية دا فنا کېدونکي دي کذل زائل و حائل مائل پشان د سوري کې ځای کېدونکي دي او پشان د دیوال کې مائل دي ما عندكم ينفع من الله کم تاسو سره یې هغه پانی کیدون کی او کم الله سره یې هغه باقی دي وما المال والاهلون الا ودائر فلا بد يوما ان ترد الودائر مال اولاد دا امانتونه دي تاسو یورز بدا کې راځي چې دا امانتونه به مالک ته حواله کوي څه بچ نشي په زنانو هم کې دا چې وي سړی کې کفر او خپلې کلمه دی ما ناری نو کوم دا څنګه باجی د بادو نه د ټولو نس بلای نه ولا امر کوي منکر او نهي کوي د معروف او صلی الله تعالی دې انجام وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم وعده کوي الله د منافقینو د منافقات سره او د کفارو سره اور جهنم خالدین فیها همیشه به دی په جهنم هي حسبهم دا به هم دی لکه لعنهم الله لعنت الله په دې د خپل رحمت ته لري چې رم عذاب مقیم دی عذاب مقیم دائم او شامل کلذین من قبلهم دا تحلیل یا امور مذکوره دي شان د هغه کاندي په خاله دي عادیان سمودیان کانو اشد منهم قوتا واكثر اموالا اولادا دیو سخل دینه په قوت قداور غیو طاقتور غیو مکان داوی پاکو مړه داوی وګدو او اکثر د جهاد د معلوم او د اولاد فاستم تعو به خلاف نه فواغه سدي په خپل حساب په خپل بهر د دنیا نه فاستم تعو به خلاف کوم تاسو موږ نه فواله په خپل حساب کما استمتع الذين من قبلكم لکه نفعت هغه کسانو چې په خوا دي هغه څه کارونه تاسو مو کول چې شرنګ من قبلکم دا کول هغه تر الله شو کل هلاک بچای باد سر سر راوست بچای شایقه تندر نازل وخدتم کللی خادو دیو غپو په باطلو کې پشان د هغه چا تاسو غپې په باطلو کې په نه هغه غپې اولئک حبتت اعمالو فی الدنیا دا کسان برباد دي غمال حسنه دي په دنیا په دنیا کې څه کړی هغه لایق پیدا نه خبر د بلکې راغلی دی همزه د پاره د انکار لم د پاره د نفي نفي چې په نفي ذاتي کې فائدہ کې صبح خبر دا کسانو چې په خپل دي غسو کو د نوح علی السلام قوم عادیان سمودیان قوم د ابراهيم عليه السلام اصحاب د مدين د شعيب عليه السلام والمتفقات اړول شي وی کلی د لوط عليه السلام قوم اتتهم رسلهم بالبينات دی تراتل کل رسول د دې په بینات او واضح او فکذبوهم دې تکذیب وکړ اهلکو ای هلاک فما کان الله لیظلمهم ندی الله کی بڑی ظلم ہوئی ولیکن کانو انفسهم یظلمون دی پخپل ځانو پخپل ظلم کوي بعضی د اینا دوستان د بعضی د دین نسب لاین شری یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر امر کې په معروف سیدا امن کې د منکر د تبلیغ دوه حصې دي یو امر بالمعروف دی او نهی عن المنکر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزکات دی او درې موږ درا اور کوي زکات ويطيعون الله ورسوله اطاعت الله کی اطاعت رسول الله اولائک سیرحمهم الله دا مذکورین موصوف دي صفات اسم اختفار تعلیم دي ذرد کې الله په دې رحم ان الله عزیز حکیم بیشک الله صاحب د عزت او د حکمت همیشه به په دې جنت او مساکن طیبه تن او زینون خاص هم د دې خاص محلات کې یا هم خاص فی جنات عدن په جنتونو دې خاص ورضوان من الله اکبر دا لسم رکو شروع شوا د سوره توبه نه کان فی ما قبلو بیان الکفار والمنافقین وها هنا بیان الجهاد معهم باللسان والسنان مخکې بیانو د منافقین او د کفار دلته بیان د جهاد د دې سره جهاد لسانی او جهاد سنانی تواصل او بیان رویت بیان د رویه دی او بیان منافقین خاصین بل دی او خاص منافق بیان پکې هم دی او تخصیصا بعد تعمیم دی کې تخصیص د پس ته تعمیم اظهارا لخصوصیت الخاص د پار د اظهار د خصوصیت څخه و اذن فيما قبله بیان الردوان وها هنا بیان سبب الرضا مخکې بیان د رضا او د الله دلته بیان دی د سبب ده د تیرو کو خلاصہ وبيان قسم خاص للمستثنين بیان دی او خاص قسم دی د مستثنین بیان عاقبتهم بیان د انجام دی او بیان خیبتهم بیان د ناکامۍ د دی دی فيما ارادو کوم د دې مراد من الفتح بالنبي عليه السلام دا حمله د شپې د اراده او حضور په سر دی او د ټیله بوله ورکو به وو فل غزو ونقض عهد بعضهم بعض المنافقين بیان نقد وعدی د بعض منافقین دی لکه ساده بشو او بیان یې حاصل علمي بیان دې حاصل د علم د باری تعالی و بیانو تانهم فی صدقه بیان د تعال د منافقین له په صدقه والتذکیر بایام الله تعالی جبا په دلایل سره وغلظ علیهم په دې سختی کوه ومأواهم جهنم دې د پناه دې جهنم دې وبئس المصير بد دې د ګرځي دې جهنم د دې رویه چې تر کوي وسو دې روان چې موږ نه دی ویلي دا یو خاص منافق جلاس ابن سوید حیث قال ان کان ما یقول محمد صلی الله علیه وسلم حقا فنحن شر من الحمیر نبی علیہ السلام چې څنګه متعلق سوای کدا حق نو بیا خو موږ خورونه لاندې عامر ابن قیس ورته وویل صدق علی السلام حضور اشتیا ویلی تاسو مو طالب حضور ته دا خبره پیښ شو د قسمونو خپل کې مونږ نه دی الله دې تکذیب وکړ ولقد قالوا کلمه الكفر دا وینا خو یو تن کړي و خو ټول په رضاو نو د ټولو ته نسبت وکړي دی ویلي دی کلمه د کفر او کفر یې ظاهر کړي پس د اظهار د اسلام دی وهمو بما لم ينالو دی قص کړو پاغه چې دی هغه اون رسیدل وته شو فتکو حمله و په نوې سام د شپې وما نقمو دی بد نه غنل الا غناهم الله ورسوله خدای او رسول بغنیان کړل حالت خش من فضله د فضل خپل فإن يتوبوا کدی توبه وباسي د نفاق نه یکو خیر اللهم دا بدیل غوړی وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ دې اعراض وکړو عذاب ورته دی لره الله تعالی هم په دنیا کې هم په آخرت دنیا کې رسوي چې د دې منافقت کار شو باید که سالبه ابن حاتب یو بل سالبه ابن حاتب دغه بدری دی هغه شهید قتل شوی دا جدا دی هغه بیزاوی دی دوړو مې کې تفریقه بیان کړی حضور تراغه ما ته دعا کچ مالدار شم حضور وی بیا به د مال حق نشه ادا کولې کما ترا کله د خپل فضل نه مونږ به صدقه ورکو قیوب منګه صالحین فلما اتاهم من فضله رو رو دې چې دینو مال سیوا کېده د دې سیوا کېده بیا به کل جمعې لراته نور منځونه لمنه شرار شي بیا حکم د زکات راغی چې زکات راغی دی وی ما الا جزیه نه او خل جزیه دا خو جزیه دا یا د جزیه رور فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه در پیس کپدی پس الله نفاق پړونو د دې کې تر ورځ د قیامت کو داول بما اخلف الله ما وعدو پس هل ته دی خلاف کړه الله نه الله سره چې دی کوم وعده کړو او حضور سره وعده کړی ما کان یکذبون او هغه چې دی درو د بیا ایتونه کې نازل شو حضور ته ما الله وړ الله یو حکم شعر کې همیشه ته منافق قبول نه ابو بکر سے تراو عمر سے قبول نه علم یعلم ان الله یعلم سرهم نجواهم دی نه عالمان بلکې دی دی عالم دی د دې په پټه او د دې په هغه مشوره په مابین خپل کې وان الله علام الغیوب بیشک الله تعالی ډیر عالم دی په کلو مغیبات الذين يلمزون المتطوعين هغه کسان چې عیب لګي دا ریاکار دی په یو کې څوم نه پرې خود والذین هاکسان لا یجد الا جهدهم چې نمون ته مگر غي خپل مشقت د خپل کوشش مناسب شي لګ راوړم هغه پرې نه خود فیس خرون منهم مې پر توخه کوي دا څه لراوړم سخر الله منهم الله جزا د تو قور کوي دیتا ولهم عذاب الیم دی له عذاب د مولم دردناک استغفر لهم دی له بخنه وغواړه او لا تستغفر یوم غواړه دواړه برابر ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم کته بخنه غواړي دل او یا کرتا دای دې ته بخنه نه کوي حضور فرمایل زب دا او یا نه زیات بخنه غواړم ذالک بانهم کفروا بالله ورسوله دا مذکور پسې کفر په الله او پر رسول کړی دی والله لا تل قوم الفاسقین الله هدایت دکی قوم فاسق ته د جا خاتمه په فسق باندې آیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا یو لسمه رکو شروع شو د سوره توبه نه کان فی ما قبلو بیان المنافقین مخکی بیانو د منافقینو وتخلو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم او په تخلو د ځنډي خوشاله دي خشو چې مونږ پاتې شو ګرمي وا تکلیف وو وکراهت المنافقین للجهاد بیان د کراهت د منافقینو د جهاد د پاره من حر نار جهنم د ګرمۍ د اور د جهنم ومن الجنات عليهم من جنادي بسبب الكفر في باطنهم په سبب د کفر د دې په باطن عن القيام على قبرهم زيارت او دعاء من دا د قیام په قبر د دې زیارت ته پاره یا د دعا د پاره بیان عاقبتهم واقبت المخلصین بیان د عاقبت د دی او د عاقبت ته مخلصین والترغیب الى الجهاد او بنا د جهاد واما القيام للتوبيخ فلا منع منه هر چې قیام دې توبیخ د پاره دې کې منه نشته فقط قام علی السلام علی کفار قلیب بدرین ادری نبی علیہ السلام قلیب بدر ته چې کم کفار ورته ورزولیو وقال ما قال ورته من خدای وعده بیا مونته هل وجدت ما ده ربکم حق سره ربابین چې بس وصل دی جهنم دی عذاب دی بسم الله الرحمن الرحیم فرح المخلفون بمقادم خلاف رسول الله په خپل مالونو په نفسونو په لار د خدای وقالو دی وای نور تا لا تنفروا فی الحر نفیر مکوي په ګرمۍ کې قل نار جهنم اشد حرام تورته اور دی جهنم سخت دی جهاد د ګرمۍ نه او د جاډای جاړي بډیر په حکومت بما کا کانو یکسبون اجي دي کم کسب کوم ورایک الله الى طائفه منهم په شرط د دې کو واپس ک الله تعالی طائفه تل دینه تخلف کړي فاستاذنوا جهاد مو کې ما سره دیو دشمن سره دا ولي انکم ردیتم بالخروج اول مره تاسو را دي شوی پناست سره پاول کړل فقعدوا مع الخالفين کینه د پاتې کېدونکو سره چې زنانه دي بچی دي معذورین عبد الله ابن ابي ابن سلول رئیس المنافقینو دغه زوی مخلص دې چې مړ کېدل نو دوی ته ویلو چې نبی سام دې په ما جنازه و او ما در خپل قمیص راکې چې ما سره کفن کې واچه او مال دې خله کې لاړه نبی کریم علیہ السلام تاغا زوی راغی حضور اراده لرله چې په د جنازه کو عمر سی بویل ته په د جنازه کې د داغا منافقتونه چې کار کول د دا کړی دی دا کړی دی دا کړی حضور عمر صاحب ته وی دړې تشه دی وای که او یا ځله مغفرت غواړي مغفرت ته نه کوم زه به د او یاو نه زیات مغفرت کله وغواړم حضور په جنازه وکړه رسته دا حکم را په دغه جنازه کې بعضې مصالح یو خداوا چې د سریه مللانه ودا سره راغلی د دوزه ډیر مخلصو دیو وخت ویلیو چې کوم مدینه ته او په لفظین عز من الحزال چې کوم عزتمن دي چې موږ یو با ځلان لري چې نبی سم مرګري دي نو د د زوی دروازه کې ولاړو نو وایا زه ازلم او نبی علیہ السلام مؤمنان راز کني دند دې نه پرېږدم لارو نو داغه د دلګویا د پاره حضور علیہ السلام د باندې جنازه کړی وای وا دویمه خبره دا و چې دا د ډیرو منافقانو سبب د توبې وګرځي چې مونږ ته بد شوی و د حضور غمیل غواړي په ما دي جنازه او کی مال د خپل کې لاړه راکی دغه کې دغه مسله بیا صریح حکم نازل ولا تسعد ما تعملهم ابدا مونږ گزارا په تند دي کې مړ شي همیشه ولا تقم على قبره مذکر به زیارت د پاره د دعا د پاره انهم کفروا بالله ورسوله بیشک دی کفر کړي په الله او پر رسول الله وما تم فاسقون دې مرشوی جو حالي کې دي فاسق ولا تعجبك اموالهم واولادهم تعریض امت دا کوم چې ځکه کې تعالی مانونه د دې اولاد دي ان مريد الله ان يعذبهم في الدنيا لیکن دې لر عذاب په دنیا کې په ګټه نه کې دنیا پوری مهنت کوي سو ګټه نه راځي وتذهب انفسهم یو حصہ د قران کې دی کې امر دی جهاد ایمان وروړې په الله او جهاد او کې رسول الله سره د کفار مقابله کې استاذنه کول تول مې اجازه توای صاحبانه طاقت لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤمنان دي حضور سره جادو به معلمان فسهم دي جهاد کې په مالونو په نفسو اولئک لهم الخيرات دي کسان لر نه کوي عاقبت کې اولئک هم المفلحون دا کسان کامیابی حاصلوي نمبر کول دا دولسم رکو شروع شوا د سوره توبه نه کان فيما قبلو بیان المتخلفین مخکې بیانو د متخلفینو د غزوین نه اذن کړه دلته هم بیان د متخلفینو و بیان بعض المخلصین سنت پکې شته بدعت پکې شته دا د زیدونو مجموعه ده د دې رکو خلاصہ بیان ترتب الاثار بیان د باج مخلصین او معذورین او بیان شدت کفر الاعراب بیان د شدت د کفر د اعراب لبعدهم عن اهل العلم به احسان چې کوم تابعین بل احسان دي دا یو بیان کما په دې راتلون کې رکو کې دا بیان بسم الله الرحمن الرحیم وجاء المعذرون من الاعراب راضی بتا ته معذرون د اعراب یو ځنه لهم دي د اجازه چې په قول لیس عن ضعفاء ولا عن مرضا نشته ده په ضعیفانو نه په مریضانو الله الذين لا يجمع ينفقون حرج نه پاکستانو کې نه مومي چې خرچو کې بلار د خدای کې بجهاد اذا نسهو لله ورسوله کله نصيحت کی د الله او رسول لپاره دی معذور مال مسلمین سبیل نشته احسان کون کو باندې سو سبیلا د مؤاخذه الله غفور رحیم الله بخون کو رحم شکسان داغلی نبی علیہ السلام تا وہ کسان سورلې وختي جهاد ته حضور صاحب دغه وختي سورلې نه وي الله دا وی نشته د حرج پاکستانو چې تا تراشي لتحملهم تولو وګردي وان تفید من الدم دې ستر کې ګاړي یو پر ګاړي وري باندې حزنان د جهاد غم الله دې ما ينفقون دې نمو میغه کې دې خرج دې باندې سبیلوم نشته انما دا چې کوم راغلي دي حسان صاحب شعر کې ویلي دي ما كان لا قطو في تكلمه لولا التشهد كانت له نعم د حضور بوینا کې چې سلا نو فکر دا تشهد نه وي په دې کې لا اله الا الله نو لا د حضور باندې عام دا بنا بر شریعت ته کني دلته نفس کراله ته حضور لا هو لا اجماع انما السبيل على الذين يستحزنونك سبيل د مؤاخذه هغه چا دا چې اجازه ستانه وای مغنیا او غنیان سورلی ور سره وسله ور سره طاقت وی ردو بأن يكونوا مع الخوال دی راضی کې پاتې خلق سره شي جنانو سره بچو سره بډاګانو سره ماذورین وتوالنا علی قلوبهم مہر والد اللہ جی قلوب دې ضرورت پیش کوي تاسو ته چې کله تاسو ورته واپس قل لا تعتذروا تو تعذر ما پیش کړ لن نؤمن لكم من سات تصديق دروغ جن قد نبأنا الله من اخباركم خبره کوي تعالی تاسو د اخبارو صلی الله علیه وسلم رسوله قسمونه بخوري دي تاسو ته چې کله تاسو دي ته واپس شئ لتوردو عنهم چې تاسو ته اعتراض وکړئ سو توای فاعرضوا عنهم دین اعتراض وکړئ انهم رجسون کا پلیت اما او جهنم زید پناه دي جهنم الاعراب اشد کفرا و نفاقا اعراب سخت دي د جهاد د کفر نه او د نفاق واجر الله لم حدود ما انزل الله على رسول ډېر لږ دي عالمان نشي په حدود چې الله نازل کړي پر رسول د علیم او حکم ومن الاعراب من يتبع ما ينفقه مغرما بعد اعراب ناغه سوبي اني سي هغه کې دي خرج کوي تاوان ويتربص بكم الدوائر تاسو انتظار کی د حادثو لیم دایره السو په دې حادثه د زبده دا مخ کې خبرې عربي وکړې جوړ دې په مانګ کې را کلمان وګار ورپسې دا بل اعتراض او چې کې فاصله په تلاشا څنګه هم شان دلا دب اول دې موږ بدوي بیا دې صفات شو وین العرب یؤمن بالله والیوم الاخر بعد عرب نه ایمان اوري په الله او پر ځکه ويتخذ معاك قربات من الله وصلاة او نسی آج چه خط کئی سبب د قربت وسیلہ قرب الہی تا فنیز دا اللہ او دعاگانو تا دا نبی کریم علیہ علا قبر دا انا قربت اللہ دا دید پار سبب دا قربت شیخ اللہ کی رحمتیں